بل من عمل الشیطان یو دا ویل کنه چې دا د شیطان د عملینا د شیطان د عملینا کیم شي چې وی خو خدا حرام می کنه او بل فیتنه بوه امر یې ذکر کړه دا کنه اجتناب باندې چې کنه شرع امر کو چې دغه نسان ته ګرځي کنه دا په حرمت باندې دلالت لعلکم تفلحون بل فلاح یې په دې پره چې کیم دا کنه وتاړلو دې دا مطلب شو چه دا حروم گنل شه فلاح تا و چه حروم یه نگنه کنا بیا پده شه چه کمنا عدم فلاح تا کنا و چه یوشی سر فلاح و ترل شخوا خو خدا چه کمنا کنا وجب بی و ده ایغه ایغا سر چه عدم فلاح ده کمشی سر و ترل شی اغا حروم بی کنا شم اچھا جی وابی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال احبرنا مالک النافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وفيه ما تشتهيه الانفس کنا یو سرنګ د شروع کنه محروم وي خو دې پر شرحین دا جواب کړه دا چې دې سړی د مزاج و طبیعت نه بالکل اجتهاد شروع په واسطه راشي کنه دا یو اجتهاد د شروع په تا دا ودنه بالکل ختم شي او زنه وی چې کیم دا کنه چې د محروم ولا په آخرت شه د شروع په نه دا کنه دا د ادم دخول د جنت نشه جنت ته د سړی نه داخلي دي ځکه چې جنتیونه خدای غا شروع یې مشروب ده دا خو خامخا جنتیون شي او چې دا دې چلو نه محروم شو خدا مله چې جنت ته ونسی کنه شان بیا جنت ته سرانګ نسی دغه چل له کبیره ګنا د مرتکب د کبیره ګنا دا په دې سره کافر کېږي هنا دا خو خامخا جنت تدریمی بیا جنت نه سرانګ محروم شو کنه شان بیا غل پر زنا حال کې خدا جواب کړل چې دا په مستحیل باندې ورحم الله چې څه کې حلول غنی به په دې سره کافر ګرځي بیا خو جنت تلور سینا او یا چې کیندا کنه دا سو یا چه دا محروم ولی نا چه کم دا ابتداعا محروم ولا مراد دا کنا ابتداعا زکا چه کبیرا گنا کرا دا کبیرا گنا سزا چه سبر دا نو خون چه نویانا جنات تنشی دا خیر دا جنات نوا محروم وی چرو پی نوا محروم وی نیر ابتداعا حرمت چه کم دا کنا آزن مراد دا کنا وابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيا ليله اسري به رسول مبارک چه دا ارتاب وکړ شو دتا په هغه شپه باندې اسره به چا به تل کړی شوی په د باندې کنا چیرته معراج تا کنا معراج تا چې په د باندې به تل کړی شوی بیا ول خو بیت المقدس ته لورو کنا بیا په بیت المقدس ته دتا دوی پیوله پیش وکړه او ته یا ارتا کړه شو رسول مبارک کلیله ته اسره به به هغه شپه باندې چې په کیما شپه باندې به تل شوی په د باندې به الیا الیا بیت المقدس ته ورشي غره په بیت المقدس شار شي به قضا حین په دې پیولې باندې یو د شروع پیولا او بل د شو دې پیولا وا چا چې کیما یو شو خله به شو اخلاق نه بیا په دې شه فنظر الیهما رسول برک ورکتل دی دوی سره تاسو ما خذل لبنا دین اورس یو خصل چې کیم نه کنه شو دا فقال جبرائیل علیه السلام جبرائیل سلام ته الحمدلله الذی هداک للفطرته ټول صفتنا اغه الله لا ربی چې ورسی خبر تولا را په طرف دی اغه فطرت فطرت نه اسلام مراد ده کنه نر اغه په طرف ورسی ورسی خله ولو اخذت الخمر وكثر وخذت وتو ده شروب غوت امتو که بیاوی چه کم نکنه گمره شوا او خط شوا و چه کم نکنه تو امت پیش و شر و غلوه کنه شم دا جبرائیل علیہ السلام ده حوال سر دا پاتا و چه کم نکنه چه دا شروب سدی کنه دا که وخستی و چه کم نکنه بیا د په امت سو دا اثر چې کیم درو غلا وځه کې جبرائیل سلام دا کدای شي د زنا شهید عواقه به و زنا ته یې پاکه یې وتا چې دې شي نتیجه دا دو کنه دې شي نتیجه دا دو کنه خدای ور وشاري وی کنه دربار حال دا جبرائیل سلام به د بار د غلطی جې سره چې کیم نه کنه وتا ویل کنه چې کا دې بیا نتیجه دا نه دا په باندې مرتبه شوی چې ته امت گمراه شو او خطا شو او یا دا سوی چې دا په اعتبار دی غنک پلی سره چې کیم دا ودی بد پلی سره وی تا ویلا چې دا شوده او خستل په دی باندې چې ویسر منک پلی ونی ولا وا شروع په نو خستل باندې به باندې چې کیم دا نک پلی ونی ولا کنه یا شروع ته چې نو خستل دا ټیک تو کنه او شوده دی چې و خستل ایره چې کیم دا کنه نک فل دا چې تو مت چې کیم دا کنه ایره په سبب سره دا بیا باج او فطرت په طرف باندې ورسیخ شوی تابعه معمر و ابن الهاد و عثمان ابن عمر و الزبیدی عن الزهری اده طولی چه کم نکنه ده زهری نه ده حدیث نکل کرده اده غیر شعیب ده متبعات کرده کنه شم وابي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا انس ویلی چې مرزله رسول الله رحمه الله داس حدیث لا يحدثكم به غيري چې بیان نو کو تو سبب حدیث بده منا غیر بل سے کا قیمهن رجل واحد قیم ده تنزه سه ولی سزه وی یک کی یو یو نه گران وی وی کنا او یو سری زموری بنده پنزه پنزه سزه وی جه کیم ده کنا سیک وی لینا وی سیک وی سزه وی سیک وی خوان دی وی سیک وی مان دی وی سیک وی نیو وی کنا دا جه کیم ده یو سری دا وقت دا سرسی کنا دا ده قیامت علامات وابي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول مبارك چې کیمنه کنه فرمایلی دي لا يزني لا يزني زان لا يزني زاني حين يزني زنانه کو یو زنی سوحت چې دای زنا کو حل چې دای مومناوی مومناوی ورایمنه زناوا کو دا خور دي چې مومن پوتش ولا يشرب الخمر ونه چی جه کیم نه کنه یچین کا شرب حين يشرب حسوا دی چی ده شرب لرا حالا جلای مومناوی ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمنون کنه قال ابن شهاب ابن شهاب زوری سے ویلی چی اخبرنی بی عبد المالک ابن ابي بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام اده متا اده عبد الملک متا دا خبر کرده چانا ابو بکر دا ابو بکر صدق کنه اده عبد الملک لور کنه ابو بکر ابن عبد الرحمن کان یحدثه و دای چې دوی بیانولو د حدیث د بارا صاحب د طرفه نه کنه بارا صاحب طرفه نه دا حدیث نه وو ثم یقول بیا دین اورس چې ودی چې کیم نه کنه ویلا ایدغه عبد الملک ایدغه عبد الملک ویلا چې کان ابو بکر و دا ابو بکر ابن عبد الرحمن یلحق معهن چې دوی لګول ایدغه چې کیم نه کنه مخش شای سره مولا یو هلاسی چې هسه معاملې شاوی چې چروتیا نه وي په خراب کنه او یو داسې شاوی چې جشتان د شرافت یو داسې کې د رکای غونډه شاوی بیا چې په زیرا مولد نه وره وده به وسی خدا سے په مړې سترګې د کسیا کنه او دې به وسیا وی چې کیم نه کنه وزرا چې کیم نه کنه په بدې دې داس ته کسیا په مړې مړې سترګې باندې او دا د په مړې سترګې باندې نه دا ورې چې د دای دې په جیز سترګې سره کسی او بیا ته دمر چې کیم نه کنه سر زرای چه بیا دا مرجه کم دا کنه زنوره و پو بند زوره ده نه کنه بیا دا مره مو میراوی و دایی دا داس قسم تشتا ولا خو کنه شا دا چره که دایشی کنه ولا ینتهب نهبتن ذات شرفن فیرفع الناس الیه ابسارهم فیها حین ینتهبها و هو مؤمنون دا نشی که دایی ظاهر په دې باندې دا اعتراض ورته دی چې خدا هم مرتکب دی کبیره شو مرتکب دی کبیره دا هو چې کیم دا کنه کافر نه وي د اهل سنت والجماعت په نزد کې باندې به سره د ایمان نه وته له دې زنه په سبب سره یا د شرب د خمره په سبب سره یا ډېر چې کیم دا کنه غصب په سبب سره یا د غلې په سبب سره د ایمان نه سره کې وته له به دې پر یو خدا شو دا چې دا د ایمان نه ایمان کامل مراد ده کنه د کامل ایمان نه وته له دوار جو دا شو دا چې دا په مستحیل باندې الحمد لله چې څنګه دا شي نه حلول غړي بیا کبیره غره چې حلول وګړي په دې سره او سره کافر کېږي دا مثلا چک شیر ده بیا جوش وکو کنا ٹینگه شی و بیا جوش وکو زاگ وکو کنا شا دا خو بیا خمر دی حقیقتا خمر دی دا به اتفاق سره خمر دی کنا دا به اتفاق سره خمر دی او دا خمر چه کیم دی کنا دا داس دی چه نجس یادی مردور دی بلکل کنا و دارنگه ده خرسولا ندی جهزا کلو خرسولی ندی جهزه دیگه و دارنگه ده مستحل کفیرا کرده دی وی دغه چل چه دی دا حرم دی کلش کی چه که دیر چه کانه شا ده کو کانه شا ده نکو چه کم ده کانا حرم یا دی چل وی دی چین که تا حد ده اغه شرب چه کم ده ده شرب چه کم حد ده آوه پریزی کانا تیا دوره دا ہوئی دی فکی کی سب او دا جمهور کسی پا دی بندی دی کانا امام شفیع صاحب امام مالک صاحب امام احمد ابن حمبر صاحب و دی مش پا مذاب شه صاحبین یا چه کم ده کانا نا مش پا مذاب شه کانا امام ابو یوسف صاحب چې کیم نه کنه دا ور سره ده کنه بهر حال چې کیم نه کنه دی دا سوی کنه چې دا راسدي کنه چې دا سمره مشروبات دي کنه شان سمره مشروبات دی وی چې مسکر وی کنه مسکر دا بالکل ټول چې کیم نه کنه شراب دی کنه اېدغه ته چې کیم نه کنه شراب یی بیا شراب چې ته یی بیا دا مطلب شو چې دا مردوړه دی کړل و خرڅول یا نه دی راو او ور سره چې کیم نه کنه کلش کی چې کډیر شه دې چلته دي د حرام دي او کلش کی و چې کډیر و چې کنه شاده کو کنه شاده نو کو حدیه دې کیم نه کنه ور کړی دي کنه اې دې نه را بشوبات دې وجنا چې کیم مسکیر وی کنه دې چل نه دی راو کنه د جمهور په دې باندې دي کنه او د میر امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي کنه چې یو خو خمر دی کنه خمر چې دا هو نیو من ماء العنب اذا اشتد وعلا وقذف بالزبد کنه دا چې کیم دي کنه و دا مرا وچه شی چه پا دوی سولس نا کامه وچه شی او په یو سولس نه زیوت پوتی وی کنه شا په یو سولس نه زیوت پوتی وی په دوی سولس نه کامه وچه شی بیا دې ته تلا ویل شي تلا ډیره قسمی نشته خدا یو خاص قسم تلا دو کنه یو دا نه دا تلا شو دویاما نقی او تمر نقی او تمر کنه دا درې قسمونه چې دي دا داستی چې مثلا کنه دا دا درې قسمونه داستی چې دا مجازن اې ته خمر ویل شي حقیقتا خبر نه دی دا کنه او مجازن چې کیم نه کنه دې ته خمر ویل شي اې دا دا حکم نه چې دلش کې و دې ډېر چل چې دی دا حرام دی نجس یادی او دا رنګ چې کیم نه کنه خرڅول دا نه دی را وکړلو خرڅولم او ور سره دا کی ساوی چې کلس کی وچ شه کډیر وچ شه چې کیم نه کنه دا شوی حرام دی خو حد ول ور کړی دی کنه حد چې کله مثلا دا ور وچ شي چې نه شای کو او کنه شکر نه وی لس کی وچ یا نه شروع په ونه کنه بیا حد نه ور کړی دی کنه شا زکه چې دې ته خبر ول زونی دی کنه شا خبریت چې زون کنه زونی یا یقیني خبر نه دی لگا بلکې زونی خبر دی لگا بیا دیگه چه کم ده کنه چلا اگر که خلاف اولا خودی ٹک تو کنه خو بیا چلی چه کم دی کنه حرام ندی روی دی چه کم ده کنه چلو پدیش حد ورکولی آنشتا کنه دا تفصیل لا چه کم ده کنه پدیش و امام بخاری صاحب دار چه دا کم رواتینا نقل کری دی ایدینا داسمه دی میدی چه دا دی جمهور والکور سنه کنه دا غرا کرده چه دا یی مطلقه جه بکیم شیشه نشاوی کنه ایغه ده خمر غنده حکم ده دلشکی چلا حرم دی ده دیر چلا حرم دی کنا حد یا بچه ورکلی دی خرسول یانه دی رو مردور یانی کنا شا نغا چه کم ده جمهور والکول چه کم ده کنا ده ده غره کرا ده کنا ده ده ترجیح ورکلی ده بابا ان الخمر من العنب خمر چه کم دی کنا ده ده انگیر نردریمی وابی قال حدثنا علا سنو من صباح قال حدثنا محمد ابن محمد ابن سابق کسید خدا به انګیر ولا شروع کو شي چې دا نه وی کنه په دې واسه په مدینه منوره شي نه را شروع وی خدا به انګیر ولا شروع چې کیم نه کنه نه خدا ته کوي لري چې وما بالمدینه من حشیئون اورسته بل حدیث کسا و بی قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو شهاب عبد ربه ابن نافع عن یونس عن ثابت البناني عن انس رضی الله تعالی عنہ قال حرمت علينا الحمر انس ته ویل چې حرام وګرځول شو په میر باندې شراب هین حرمت سوال چې حرام کړ شو و عام دو حمرنا و عام جه کم نشروب دی میر البسرو و تمرو دا ده بسر و ده تمر نری تمر و چه خجیره تا ورشی و بسر دا کچا خجیره تا ورشی کنا چه یا کنا پخینه بی پیرا و بی قال حدثنا مسعودن قال حدثنا یحیی ابن یحیی ابن رجالی کت شیدی ها عن ابي حيان العنب یو خو انګیر دا و تمر و بل خجیر دی بلکی گنه دا بل غنم دی و بل اربشه دی والخمر و خمر ما اغه شده ویل شی خامر العقل چه آغا پردار والی پا عقل بنده چه عقل پا توی کانا ایده طوله دا خمر ویل شی کانا اندار واتینا چه روی من بخاری صحبا دا دی جمهور کولی چه کم دا کانا غورا کلا دا باب النزلات تحریم الخمر وحی من البصر والتمر النظر شو تحریم دا شروع کو حال لده چه دا شروع اکثر چه وی دا دا ده بسر نوی ده کچا خجیر نو ده اغه بخی خجیر نو ده وچه خجیر نوی کنا ایده نوی پده وقت جوڑه دل وابي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت اسقي ابا عبيده وابا طلحه وابي بن كعب من فزيحنا كان وذا انس وی چې ورچلمو فجاءهم آتن رولو دیتا یورکلین کا فقال اغویل چه ان الخمر قد حرمت خمر چه دیتا حرم کلش والا فمهر او صحابه کرامی چه حرمت جاوه کو بنده وشن دینا بیلی گزارا چه وشن فقال ابو طلحه ابو طلحه صاحب چه قوم یا عرص ورچک شمنده عرص فاحرقها فاحرقها تار که چه کم دکنا شروع پیلا را داده بسر ده ده زهر و ده تمر چه ده کم شروع دی کنا منده تار یکا کنا وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا معتمر فکفا انا دی کت سیدی بیا ولا ول چې کیم نه کنه میزه کا شروع کلا را قلت له انس ا دا غاوی ای کنه معتمر سے وی معتنا سلیمان د معتمر پلور سره سلیمان سلیمان وی چې مول انس صاحب ته جما شرابهم سزایا د شراب دې کنه په دی وخت کاله نو ویلا چرز بن و بوس انتزا حجره او چې حجره باندې دینه چې کیم نه کنه شراب جوړوله فقال ابو بکر ابن انس چې دا کیما خبره وکړه دا کنه انا سریه په دې باندې انکار نه وکړلو بلکې هغه ویل چې بالکل دا دې غره وی دې شروع وبي قال حدثنا بعض اصحاب انه سمع انس رضي الله تعالى عنه يقول كانت خمرهما يوم اذن كانت ويدا فزيحه يعني خمرهم شروع دې يوم اذن په دې غره سره دا فزيح چې دا کچا خجر نه و دې وچه خجر نه و دې توند خجر نه جوړدل دا دې شروع په دې غره سره کنه دا د انس ابن اخبر الله ته کم نقل شو او د هغه بچی په واسطه سره چې کیم نه کنه نقل شو دا کنه وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف ابو معشر البراء قال سمعت سعد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم ان الخمر حرمت والخمر يوم اذن البصر والتمر وخمر په دې ورځ شي اصلي تسوي و کچا حجره و او ته حجره ده اصلو فقال كل شراب اسكر فهو حرامنا دستي فهو وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وهو نبيذ العسل دا نبیذ العسل لی کنا چه دا کی بیل ور وچه چه کم دا کنا سا یه بیتا او پیش جوش روشی تینگی شی سرا نشاب شروش وکان اهل الیمن یشبونه در آغا راضی جه بسام نوی پیغ شا کنا پیشا شای جه کیم دا کنا چک شیر دی زر کی نشا پر شیر دیمی زکا جه بار بڑاس نزن رو وزی بڑاس طول ننو جه کیم دا کنا ویری سور وی کنا دا جه دا گڑان داستا جه بده بنده ناو بحار دیر کام رو وزی کنا بڑاس چه طول ویری سور وی جه کیم دا زر کی شای نشا و خلی کنا نشا پر شیر دیمی سوچ میں دا کنا او دا جه مزفت لیشا سنا کنا شا چه یو لیتا مثلا دا جه تر کورو وندی جه کیم دا کنا تیل لی کنا زفت ویتا ویل شی سرکوله غوندې دا دی د جزې و د کشتۍ باندې وی لګول چې یې بل ورسېدې دي که نه بیا دا یې په دې ریسي باندې ولګول که نه د زفت تیل که نه شه بیا هغه داسې چې مسام مې بلکل بند شول که نه شه ورته نه بړاس نر وته بړاس ټول نه یې سور و په دې شوی بیا د شي نشه زر کې وخسته که نه خیر دا ورش لا تن تبه دو فید دوبا اے نبیز ما جوڑای پا ده دوبا شکدوش ولا پل مزفت مزفت ده زفت تیل بندی چا غیر کرا شواوی کنم وکان ابو هريره رضی الله تعالی عنہ يلحق معها الخنتم والنقير خنتم د شین غړای نقير اغلرګای چې وروته ذکر په مراد منقور سره ده باب جاء في ان الخمر ما خمر العقل خمر هغه کایده چې پټوي عقل لره مینه شراب دی هغه چې کیم نه کنه شراب نه دیغه چله ول شی نه کنه او وی قال حدثنا احمد ابن ابي رجاء قال حدثنا يحيى بن حيان التيمي عن شعبي عن ابن عمر ده شعبي صدق انا دا دا عبدالله بن عمر صاحب نه نقل کوي قال عبدالله بن عمر صاحب چې خطب عمر خطبه ولا عمر صاحب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر رسول الله مبارک باندې وقال وی ویل په خطبه کې چې انه قد نزل تحريم الخمر شان دا چې نزل شو دا تحریم د شراب وهي من خمسه دن او دا جو دن په دې شي نه کنه شان چې یو انګیر دا بل خجیر دی بل غنم دی بل یربس دی بل کې بنا دا ول خمر ما خمر العقل وثلاثه ودري شيء نداس خو دې شو ودته چه مولا محبوب اگر اللہ جعلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفارقنا چه رسول مبارک نو جد شوال مینا حتی تشایدی یا حدو حتی یا حدا الینا عہدا حتی که چه رح بیان اکرا و میشتا جه کم دا پدیش عہدا بیان اده عہد نداری وضاحت مراد دا تفصیل ذره مراد دا کنا چه حکیم شایدی الجد یوخنی کدا چه نکا سنا کنا ده دا چه ویدا مثلا ده نکا موجودگی شه ده مڑی ورینا میرو سرائی شی کنه شی ورایا بیا جبری سیم راوری دا یو لوی اختلافی مسله ده کنه او دا د صحابه کرام له وخت ډیر اختلافی مسله ده حضرت عمر صاحب یو صحابه کرام جمع کړی وی دا د نکاح په مسله باندې راغدل چې سه اتفاقی حکم ورو بسی کنه شه بدل بدل راغدل چې اپ منګیر پر پریواتو کنه شه چې منګیر پر صحابه کرام سره منډه کړ کنه هر دمر صاحب اول چې کیم نه چې اب الله الا ان يختلف خدای په انکار کوی دینا بیا سی نه انکار کو منګر د اختلاف نه په دې مسله سره لکه چې انکار نه کو چې دا اختلاف توی په شدا غاس کنه ځکه دا نه مست سی حکم یستلو چې کیم نه کنه منګر باندې ټول سره دوله دې شي کنه مسله په ځیر نه پوتې شو کنه اب الله الا ان يختلف کنه دای په دې اسی نه انکار کو منګر د اختلاف نه په مسله دې جت شه دې نه انکار نه کو چې دا اختلاف نه معنی وی په شدا غاس دیر دا اختلاف دین رسولم برا کده چه دا وضحت یا ندا مشتا کرا امنا لولو و تفصیل وضحت یا ندا رتا کرا دیو جنا صحابه گرام ابن وشد اما سر دیر اختلافی با او بل جه کم دا کنا سخی دی او برا کلالا کلالا جه کم دا چاہتا ویل سی زنا حلقی جه کلالا جه تنسی چه اصول یعنی فروع یعنی زنا وی چه دیتا ویل سی چه خلی فروع یعنی کنا شا په دې شي چې کیم نه کنه اختلاف ده کنه و دې څه حکم ده دا څه چې کیم نه کنه اختلاف ده او بل چې کیم نه څه شي دي او ابواب من ابواب الربا او بل هغه مسائل نه هغه مسائل د ربا نه کنه د ربا مسائل څه دي کنه شا دا چې کیم نه مست رسول مبارک چې کیم نه مجتهدین خو یې ستنې نه په اجتهاد سره خو رسول مبارک چې کیم نه کنه هغه سم وضاحت مشته نه کړی چې سمره وضاحت مشته کیم نه کنه غوښته بدیش اچھا جی قال قال درته وویل اې د ابو عمرو شعبي صاحب چې ذاک لم یکن علی عهد النبي صلی الله علیه وسلم دا نو بس مناظ رسول مبارک دا سی ویلي دي او قال یا دا سو ویل چې ذاک لم یکن علی عهد عمر دا نو چې کینه کنه بس مراد عمر صاحب شکانه چې د حکم مثلا بیان شو وی کنه خو بهر حالا دا ولا چې کیم دا کنه عام حکم دا چې کیم ځای عقل پټاوی کنه هو نشاوی پټه کنه هغه حرام ده کنه شام با مجا فی من یستحل الخمر چه حلول گنی شروب و یسمیه بغیر اسمه و نوم دی پده بنده غیر ده نوم ده شروب نا نوم بل بنده دی دا تحویل پر شکو بیا ده نوم ده وجنا چه کم ده کنا سی گرده بی یا حلولی چه کم ده کنا گرده بی کنا وقال اشام ابن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثني ابو الرحمن ابن تسيري غنم الاشعري قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري لا شك تكنا بديش لا ابو عامر لك ابو مالك الاشعري لك بیا دا غاری دا عبدالرحمن ابن غنم یی چه بار هر موتا ابو عامر بیان کرده یا ابو مالک کرده بیان کرده کنا په دې دې چې ورته بهر کړ دا خو الله په خدای نه دلوري ما کا زبانی دروي نه دی ویلي په دمر کړی تر ترشتین یا خبره ده کنه له ابو مالک صاحب زهر دا رجح دا چې دا ابو مالک اشعری ده ما کا زبانی سمع النبي صلی الله علیه وسلم بالکل اور دلی دی رسول مرغ نه یقول چې ویلي چلا یکونن من امتی اقوام خبخاور دریمی دی مود امت ندس خلق یستحلون الحیره حیره خرار والا دا حز یار والا دا یستحلون الحز دا چه دیو حلول گانی دا حز کپڑا دا کپڑا دا دا ورشم نوی جوڑی دا والحریر امت لکی ورشم یو یا دا تکا حرا دا دی حی کسرا دو او دا پر مخففا دو کنا حرا دا حرا دا سی یو خی حضب شوی دو خیرا خیرا او وی وی دا پر بخیلون چې خور غریب چې وته روشي کنه سو را غوړي بیا وته وی چې صبر وشه کنه شا صبر صبر تل دا کنه نه دي نه چې منافه ورتیا کوي نه رسور کوي نه کنه شا ته یې بلا ور دروشه بلا ور دروشه کنه دا بخیل وی چې کیمه کنه سور کوي نه کنه دا څه خلک اچھا جی ولا ينزلن اقوام خمخوا عربی سخالک الى جنب عالمین غسان بی وغرسرا تروح علیهم بصالحة لهم چردی به دی ته یو مختای سره له حاجت له حاجت نه پر دې پیرا کوله د حاجت سره نه غوړي فه کولونه دی یو ته چیر جه علی نه غزن روشه میشته سبو نن مالا روشه سبو بیا روشه کنه سبو کو بیا بلا چار بیا د زړه نه ودی کنه شم دا دا نه داسې په عائشه شد چې مړم ماستی او د خدای حقوق نه ادا کوي اجا حاجتینا نه پیرا کوي شبخلون وی فیبیتهم الله بیا شپې شپې حرکت رولی په دای باندې خدای په کرا راغه سبو نه یو ولا جا فقیر ته کیما سبو ور زر کړی د شپې شپې خدای په حرکت په دای باندې رولی و یا اور علما ور چې نه په دای باندې چې وی په دای باندې غا کرا دې په دای باندې کو حالت کو او جا کیم باج چې ویم سو اخرین او شکلی او بلال سی دې غنره خلک غنره خلک چې کیم باج چې کنه دې او مستشی قرار ده تن به بيزګونه وشکلنه بدر شي په خنجرونه باندې وشکلنه بدر شي خنتم دا مزفت دا نقیر دا دا طول لیشی استعمالول چی دی دا رو دی و البتا مسکر شای چی کم دا کنه دی چل حرم دیا و نچ شکانا شم اچھا جی وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن انا بحازم قال سمعت سهلا يقول اتى ابو سعيد السعيدي اتاري ابو سعيد السعيدي رغلو ابو سعيد السعيدي سيب فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی عرسه بیا دعوت ورکړ رسول الله برکتا دغه ودا خپل شکانه ودا کړهو بیا ودا ولیما کړی وا رسول الله برکتا دعوت ورکړل کنه فقالت امراته خادمهم واشذ ده هغه خادمه ده یو وهی العروس او نویه حکیم نوی چې وروړي و کنه دې وې خدمت کړو کنه شاه رسول برکا او نه راول مناوی چې کینه بده وسه برداوی نه وی نزله دې خدمت القات له تمراتن اچول یو موجه کیم نه کنه سه خجیر د شپینا فی تورنا پاغه لیسی د زیړه یا د سرویله یا د کوړی شکرایت به خجیر اچول یو شپینا لاره تور سه نبی جوړول څه دی دا راو دی او به حال نشانه و بشر غلی دا چې خوش پیرا ته ودی دی گئی ورشي کنه په دې سره نشا دا نو بشر غلی کنه باب ترخیص النبی صلی الله علیه وسلم فی الاوعیه او والظروف بعد النهیه رخصت ورکول رسول مبارک په دلیل شي شي او عیا او ظروف یو معنا ده کنه په دلیل شي شي ورته د نهی چې اور نهی ورا کړی او د استعمال ول نه دی له شي د استعمال ول نه نه کړی او ورته به د شي رخصت چې کینه کنه رسول مبارک کړل وبي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الانصار دا ضرورت سری دا دو بعد خنتم دا مزفت ادینا رسول مبارک ناهی کری وکنا خلق کی منی کری فقالت الانصار انصار عرض وکړو چې انه لا بد لنا من حشان دا چې څو خرسه مل دې پر خو دې لشي د استعمال ولې نه نه لشي مشتانا چې دا رکی استعمال قال رسول مبارک ته فرمایي چې فلا اذن بیا نشته ناهی په دې واخ چې تو حاجت او ضرورت یا علماء راو چې دا ناهی څه وګڼه اچھا جی وقال حلیفت حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا سفیان عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن جابر بهذا الحديث وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاوعيه عن الاوعيه سواحتي چې نهي وکړ رسول مبارک دې ليش نه بیا په دې وخت فقالت الانصار انه لا بد لنا منها كنا دا اوعيه کرو غلا کنه شابو دې ضرورت کرو ولا دا اوعيه کرو وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سليمان بن ابي مسلم بن الاحول عن مجاهد بن ابي عياض بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسقيه ويري كان اسقيه ده او عيا په معنا سره ده قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كل الناس ايه سيدي ليس كل الناس يجد سقاءنا نذا هر يو کاس کو چدای میمی جکیم نه کنه مشکای چې پیشه مثلا نبی جوړ کو کنه اما یکره ان ينتبذ فيه د هغه شی به برای شي چا مکروه بلل شي نبیز جوړول په هغه شی شي کنه شجه بکیم شي چې نبیز جوړول مکروه بلل شي د هغه شی متعلق تو بشتنه کړی ده هر ځای سره فقال اسود ول کنه عام کړی مزه سره کې قول تو دا اسود وی چې موته ول چې یا ام المؤمنین عما نه النبي صلى الله عليه وسلم ايون ده بزفيه ده تجينا ما هي كل رسول مبارك نبي جور كل شي بيغه شغنا قال هر ده شرط وچ نه هارا اهل البيت ده اهل البيت ده يهو بدل ده نه نه ده نه وينه نه نه هارا سمنا نه اهل البيت معنی کړی رسول مبارک اهل بیت لره قال حدثنا شيباني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر عن الجر الاحضر شنو غړي رسول برک نه یې کړی دو نو بیر ها قلت مور ته وینا دا شیبانی سے وی چې مور د عبد الله بن ابي اوفا ته وینا چې شاسین غړای او شاله دا اتم ایو شرب دي کسره ایو شرب فل ابيض وابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد ان ابا اسيد بن سعيد رضي الله تعالى عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وروي شكري وكنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه دي برد مړی دی ورو فقالت امراته خادمهم يوم اذن وهي العروس دوانو فقالت دی ویری دی جماعت درونه ما تدرونا تجی توستا جی کم کنا خبر کری دی تو سلرا ما انقات لرسول الله صلی الله علیه وسلم چې متفایا چولی وی به تر رسول مبارک ته پر رسول مبارک ته پر مو تفایا به تا چولی وی کنه به باندې تو سری خبر کړی یا نه خبر تو سے پیغ شیبون دے چه ما چولی وی بیت رسول مبارک تے پر انقات له تمرات من اللیل فی تورین دام رای پخی که چه مثلا دوا سلسه چه کم ده کنه وچه شی و یو سلس پوتی شی کنه شایده تا بزک ورشی دا خاص قسم تلا دو بزک تا ورشی او یو داری چه نیمه وچه شی نیمه پوتی شی ایده تا منصف فیده شی کنه دا بل قسم تلا دو کنه ایده غی استعمال کرده چه نشانه بی پشه دارو ده اچھا جی دا ده تلا یو قسم ده کنا قال ابن عباس اشرب العصیر ما دام طریان عصیر ته چه سه بره چه تزاوی نشانه وی ذکر نه کنه بشرو غلی وقال عمر وقال عمر وجدت من عبید الله موجه کم نه کنه مخصوص کو دی عبید الله نه دل مسایو کنه عبد الله ابن عمر سید یایو کنه مو مخصوص کو دی عبید الله نه ریحه شرابنا دوی چې کیم نه کنه دغه شرابه وانا سائل عنه زه چې کیم ده کنه تحقیق دین کوم چې کیم ده کنه ایدنا ایدغه متعلق فین کان یسکرو کچری وی دای مثلا نشه جلت ته زه چې کیم ده کنه دوره ور کوم ته تا کنه شا دا یو مشروع به چلاو چې کیم ده کنه ایغه په سبب سره چې کیم ده کنه دوی چې کچره مثلا تحقیق کې چې نشاوی یا ورته مثلا تحقیق کړل نه شکړه او چې کیم ده کنه بیا هغه حد ور کړل کنه شا وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي الجويري قال سالت ابن عباس عن البازقه فقال بیا عبد الله بن عباس ویل سبق محمد البازقا مخشه تر شو دا محمد صلی الله علیه وسلم په بازق نه دا مرا چې محمد صلی الله علیه وسلم په واقع بازق نه وی دای مرشوا دا دای مخشه تر شو دا نه ورته بازق غشوی دی جت شوی دی کنه صاحب نو بیا دی اې حکم د په وخت نه دا بیان شو د رسول مبارک په وخت دغه چې بزیک کینه د په وخت دای په بزیک نه مقصد در شو دا مقصد مر شو دا کنه خدای و قاعده ته بیانو چې فما اسکر فهو حرام کنه دا انده قاعده یو نه لره کنه فما اسکر فهو حرام قال الشراب الحلال د ویلې دي چې الشراب الحلال طيب الشراب دا شراب چې الف لام دا کچا حجره او پخې حجره سو وخت چې وی مسکر کنا بار خل چې سره گاډه کې او وی مسکر دې دې وجنا حرمت یې نه ختمې دي کنه شان والله یجعل ادمین فی ادامن نو کړو دوا ګوندر په یو ګوندر شي چې مطلب دا چې په یو شي پر مړی خړا شي ته دوا سره ګډوي کنه شا په دوی پرې چې کیم نه کنه پرې مړی کنه بیا دا چې کیم نه کنه یا خدا مره چې دوه شي نه سره ګاډ کې بده شي اسکار در کې سي کنه دی وجنه دا نه هي دو کنه شام او یا دی وجنه چې دا رس کې چې کیم نه کنه اسراف ته او تنعم او تعیش ته چې دوه شي نه سره ګاډ وې کنه دا پیغه وخت رسول الله برکت وی چې کله به حال کې باندې چې کیم نه کنه تکلیف وکړه حال کې یو شي نه میندلو او ته دوه شي نه سره ګاډ وې چې کیم نه کنه خو بیا اول دا حکم او رسول حکم منسوخ شو دا بده وسری شو تو ستروشی چې کیم نه کرا هر دا صاحب خپل وی چې مو رسول مبارک ته مبیزونو خجیره دا سره ګټ کړی دی په یبه شه مې ورخ سره ډیس کړ کرا بیا مې واته ته چې کیم نه کنه ورسل دوا شهیره مې سره ګټ کړی دی ول شاه چې کیم نه کرا یاله و بشرو غلی وابي قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال خو چونکه نسا واپس دی نسا بیا دې اورته چې کله سره حرام شول بیا دا چې کوم نه کنه حرام شول یې مزه کا وتره وإن نعد يوم إذن الحمر بير غنوش پر اولې دې غلار په دې ورځ شه حمر وقال وقال عمر بن الحارث قال حدثنا قتادة سمع انسنا دا سه سمع انسن لغلا دا کنه مقصد عن انسن و دا سمع انسن شو وابي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير قال اخبرني عطاء انه سمع جابرا يقول يقول راى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصر والرطب چې دوار وشينا سره ګاډ کې کنه خدا واقل اول د خال طلب مشقت شي وره دا نه کړی اورس یې بيدا نه منسوخ شوی دو کنه وابي قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم